اتلسم صفحه یوصل پنزلسم نمبر حدیث ته د زاد الطالبین انما باندې حدیثونه وروړي انما شفاء العی السؤال بشکا صفا د بیمارې د جهالت اسوال سره سوال کولی تپوس کولی یو سره د جهالت په بیمارې باندې بیمار دی نو داغه د پاره شفا څه شه ده سوال کولی سوال کولی د عالم نه چې ځان پوه کی چې دغه مسله باندې ما پوهه کا ته کفر ته فقر په وجه یو سړی هغه سترسي کفر کاد الفقر یکون کفر یعنی سبب د کفر داغه سګرځي فقر پالا به اعتراضونه کوي د الله پر رضا پر رضا نه د دین نه مرتد شي اسلام نه مرتد شي د سره پاره د لګ مال د حاصلولو د پاره لګ سامان نه پاره زسړیا وګوره دا الله دشمنان دی هغه له ورکه موږ له راکینا زموږ په اسلام کې موږ سو مونږ اوش نو کله به یو خبره کوي دا الله پر رضا به رضا نه کفر ته رسیږي یبعث کل عبد علی ما مات علی پور تبګلی شي هر یو بند